دغه شان حال بیګا کوي به یو سړی مؤمن بیګا کې یو ما خام به ایمان والوي او سبا بیا کافر وي دا یو سړی ما خام به په حالت د کفر کې او ساده په حالت د ایمان کې ساده په حالت د کفر کې او ما خام په حالت د ایمان کې یعنی سار به یو حالت دی او ما خام به لکه اوس دا حالت اکثر کړه دغه سړی به سار او مازیګر په جدا جدا حالت کې او بدن خدار یبیع دینه بعرض من الدنیا خرڅي بدا سړی دین خپل په معمولی سامان د دنیا باندې په معمولی سامان به خرڅي که چاو له زوز په ورکړي چاله کا دا کارو کنو هغه وکي په معمولی پیسو باغ دین ګډوډي اخوا دې خوا وکي با یبیع دینه بعرض من الدنیا خرڅی با دین خپل په معمولی سامان د دنیا معمولی سی رواه مسلم وګوره یعنی حالات بدا سراشی په اخره زمانہ کې دور فتنی بزیاد شي لکه په تور شپه کې تکه توره تیاره وي نو د هر قسم تکلیف او ضرر یره به په دې کې موجود وي او ځان بچ کول به پای کې او تګران او مشکل وي اومدا شان به د ایمان حفاظت ګران وي که تاسو څنګه پاتو رشپکه ها په تور شپه کې دا فتنو د مشکلاتو نه ځان نشي خلاصولې نو په داسې حالت کې ایمان کې پاتې کېدل هم سری ګران دي او د بین د دنیا نه ځان بچول هم ګران دي ځکه دا راوړو عن ابي سروا بكسر السين موملا فتح عقبه بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال په پسټونو د خلکو اله باز حجر نسائی او تو باز حجرو دو باز حجرو دو زنانو خلوتا دیرو تا چې کوم دې کې نبی رسول الله وخت راو بیانو خپل خپل کورونو ما یاد شو یو شی یاد شو زما یو شی دا غټوټو د سرو زرو چې ما سره کور دي ما دا په صدقه کې د سرو زرو ټوټه کې یو ټوټه را ملاو شوی و مې زبدا په مال غنیمت کې تقسیمو ما فارا نه کور پاتې شوی اسنه که زمر شمه دا به دغه څه پاتې شي دا د مجاهدینو مال له ذکرتو یاد شو زما یو شی دا ټوټو د سرو زرو چې د ده سره وو فکرفتو نو ما بدو ګاڼه ایحبسنی زه بد ګاڼه ما چې بندګي مال را او فاما د قسم زور کوم او هغه تقسیم کوم کونتو مزو خلفت فی البیت چې پریخیو ما په کور کې یو ټوټه من صدقته د سنا د صدقه د صدقو د مال لا یو ټوټه ما سره پاتې شي او په کور کې د سرو زرو نو فکرې ته نو ما بدو غاڼو ان ابیته چې زه شپه تېره کړمه په کور کې په هغې څیز باندې، کېدای شي چې زه به په دې شپه کې مړ شم او دغه شی به پاتې شي، نو زما په ذمه به هغه څیز پاتې شي، نو زه دا نه غواړم چې زه په خپل ذمه د صدقې مال هغه پاتې شي زما. اتبر چې چا سره کم شریک شي ها د شرکت د وجه نه په کار چې هغه خپلو خپلو کسانو ته حواله کړي د مرګ نه مخکې مخکې ځکه دا غنیمت دی شرکت دی کورونو کې وي داسې څیزونه چې هغه د شرکت وي ځکه دا هغه ټول شریک دی او چې سره یو ځان ته کې دا نقصان دی اتبرو قطع ذهب او فضه ها ابل زو خخه د کمشتا پرون یو کس او هغه یو خبره کوله سده امانتونو پورې خبره شو تاسو یې مې چې دا خلک هم دنیا کې شته نو زمونږه یو ځای کې پاتې کېدو نو دا غسړو بڼو د لړګو نو دوا لرګي لالی ما دا غینه په خپله اډانه باندې ټولو اډانه باندې په دې کې ډېر وخت تیر شو هغه چې چا نه ما ټولو هغه ته ما ډېر وی او جزا خیر دې بس معافي ده یره بیا پر لکه دال سم مسله مې اس نه چې تمن نشم په خور کې زه بیمار وم نو ما ټلیفون دا غ زوی ته وکړ چاله کې یو کار مې دې نو چې بالکل ما چې دا څه مسله ده چې تاسو د لړګونا یو دو لړګي زما په اډانه باندې لګېدلې لکه دا لارې نه وړي کوم ځای یو شاتیران یو بل دا لارې که د هغې قیمت وي به یې قیمت به رقم ته ده قیمت هغه وخت کې وي ډېر کم و ما ورته وویل زه به د اوس درکم د هغې قیمت او که نه لارې وې نو هغه به زه وباسم تا ته به درکم وخت یې تېر شوی وایي هغه سړی ما ته وایي چې دا ته ویخي که او دی وي ما زه ویخي ما کله کله په دوم یو سړی خبرې کوي کنه ما چې زه ویخي ما وې چې اوس پورې دې نه یو خو یاد چیرته د علماو سره ناشته کړی دا او یا چې تیارې دلې خوب کې او یا چې ترې د علماو نه په دې باره کې بیان اوریدل وې ما دا څه چې خو پای پر دې حق دی چې ما ته معاف کړی وای ما چې درنه وی چې درنه مې معاف نو دا خلک هم اجتماع ته وی نو ما او ته وی مې حدیث کې راځي قرضه شو افرته حق چې او سره اراده لري چې ما باندې د فلانی حق دې دا بزور کوم نو الله دا غي لپاره اسباب کولاوي لار پیدا کړي او پرده حق هغه تا الله آسان کړي او چې د یو انسان د ورکولو اراده نه خدای ګواه دی که هغه ډېر مالدار شي که نه خو هغه له الله څه نه ورکوي توفیق نه ورکوي د هغه په پردي حق کې نو بعض اوس هم داسې خلک شته چې پردي حقونو باندې کلک دي نه خپل حق هر چاله چې چا یې هغه ولور کا حقونو کې نقصان مکوي مال غنیمت دی هغه شریک دی د ټولو مجاهدینو ترمنځ هغه به تقسیمې دارنګي هر یو سیز چې ستاسو په کې حق کیږي فکار دا چې هغه تعالی خپل خپل حق هغه ته حواله کړه ګینه ثواب دا خلک تعالی گریوان کې لا سچي كنت خلقت في البيت تبرا من الصدقه نن په لکونو حقوق خلقو سره د خلقو حقونه دي جیدادونه دي بنگلي دي گاډي دي پیسې دي ار یو شی دي ا دا په ذمہ باندې سوق یریږي نه اصل وجه دا دا چې خلک قیامت منی نه فکرې هو تو زبدل زما پرېشنو خدای ګواله چې سبا زما پرېشنو نن ما سوچو چې ما خو څه قرضه ده اسنه کزه چاته وې ما نو هغه به چې نه بده کاو کنه قرض بده نه کاو خو بیا زما خاص کسانو ملګری هغه ته مې په ټلیفون کې پته نه لګي د مرګ ژوند د کا پرېشن خو دمه خلري مې کده چې ته مړ شوم نو ما باندې تر دوره قرضه ده د فلانو دا بیا زما نه ادا کوي فلانو فلانو ته وای اوس کوم نو ښه خبره مناسب نه ده خو تاسو هغه بیغه مشه نو یو انسان با سره د یو سیز هغه غمی فکری الله د هغه لپاره اسباب پیدا کړي او چې یو سړی فکر او غم نه یاره ها لکه قرضه د حدیث کې راځي چې کله یو سړی غواړي چې دا پردې حق ورکوما دا قرضه ورکوم الله د قرضونو خلاصي او الله ول اسباب پیدا کړي او چې یو سړی سره ښه مال او دولت شته وو او دا هغه اراده د ورکولو نه الله ولا توفیق نو ور کوي نو نبی علیہ الصلات والسلام سره غمو وای ماوي اسره چې ما سره په مال غنیمت کې یو شی پاتې شوی یو ټوټه سرو زرو اواز نه چې زمر شم او دا زما کور کې پاتې نشي نو دا زه د شپې د خپل خوب نه مخکې مخکې خپل خپل حقدارو ته ادا کوم نن خو منګه سرټیفیکیټ یې وروړي د مرګ چرته شته مرګ چرته موږ منو په پردو حقونو پیږي اته برو فا تر عذاب نو فزتن دا یوی سرا یو ټوټه د دوسرو یا د سپینو زرو د سرو یا د سپینو زرو ټوټه وا الثالث عن جابر رضی الله تعالی عنہ قال او قال یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یوم احد فرض احد کې ارایت ان قتلت فاین انا آیا خبر راکې پیغمبره کې چې تزمل ان قتلت کزمل شما اې د الله پېغمبره! ما ته دا ووایه، که زه په دې میدان د احد کې شهید شوم، مړ شوم، نو زه به په آخرت کې چرته یم؟ فأین انا، زه به چرته یم؟ ووی نبی علیه السلام هغه ته، فی الجنة، ته به په جنت کې یې. نو په جهاد سره تا ته د شهادت مرتبه ملاوېږي. ښه! د الله په لاره کې مړ شوې، علم پسې روان وې او مړ شوې. یعنی جنگ شروع کړي او تر دې چې په احد کې هغه شهید شو متفقون علیه اتفاق کړي شوی په دې حدیث د بخاری او د مسلم